وهو بكل شيء عليم او خاص د الله په هر څه باندې په هده دا دویم دلیل کا یا د تتمه د مخکې دلیل کا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم دليل توحيد عقلي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا بل دلیل ذکر کئی په کوم دلیل سره ته ناچاره یې په کوم یو حال د احوالو کې چې ته شرک کوې سلور حالات آیات کریمه ذکر کړ دنیا کې چې سدي دا مستا د فیدی د پاره پیدا کړی دي هو بكل شيء عليم همکن تروس پوری نو اوس همدا تتمه د مخکینی دلیل شو یا دلیل توحید عقلی دویم نمبر که تاسو شک کوئ نو مثل پیش کړئ چیرې نشئ پیش کولی. دا سوال علی جهت التحدیو او یا علی جهت المناظره دویم سوال دو په طریقې د معارضي سره کړو چې زموږ سره یو بل دلیل دی چې غدلالت په دې خبره باندې کوي چې دا د الله کتاب نه دی ځکه په دې کې د وړو وړو چیزونو ذکر دی قرآن جواب ورکو چې په مثال کې ګڼ حکم دي په مثال اعتراض به فعلی دی یضل به کثیرا مخکوم گمراه پټو سکار شو تمیز بين العباد فاما الذين امنوا واما الذين كفروا تفسير کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فی الارض خلیفه زمو مضمون نفی د معبودیت د نوری ناری خاکینه دوړه صحیح کیږي شیخ د پنځیر الله ددی ځای نه وروسته تذکیر بالنعم الاربعه د قران کریم یو اسلوب دا دی مسله ومنه الله در باندې احسان کړی نشته تکلیف احیاکم دنیا کې چې سدي د استاد فیدی د پاره پیدا کړی دي خلق لكم ما في الارض ستانی کئی مسجود دو فرشتو گرزو نش نه مشته کړای دنیا کې چې سدي دا مستا د فیدی د پاره پیدا کړی دي نیکه مستاسو دا غ تعظیم میو کو فرشتو تمیوی چه غ تا سجده و کئی او قبول د توبه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب عليه دواړه مزامین بالکل منطبق کیږي کیف تکفرون بالله دا لفظ د استفهام د حالت لپاره راځي قران کې ریاسی پیری ذکر دې کله د انکار او د زجر لکه دلته ته په کوم حال سره تاسو کفر کوي څه شي مجبور کړی مقصد دلیل در سره نشته دنیا کې به دې مړ کی قبر لا بلاړ شي نو ثم یحییکم اخرت کې به دې ژوندې کی کلا په معنا د اقرار وی یوصل یو کم او یا آیات یو سل یو کم دیر شم آیات ایک سو انتیس ځینې علما وایي چې په دې کې معنا د تعجب ده چې د انسان ته نسبت شي نسبت باری تعالی ته شي په معنا د تعجب تعجب کې اچول آیات کریمه حاصل چې سره د وجود د دې ښکارو انعاماتونه چې رستو ذکر کیږي ستاسو کفر کول ډیر عجیب دي او دا نه دي پکار کوم یو حال دی چې تی په کفر مجبور کړي و بیل جمله په کیف سره تپوس د حالات وي نو زکه څلور حالات د دین ورستو ذکر کړو کیف تکفرون بالله عبادت الله لره خاص کوي بندگی شریک مجوړوي فلا تجعلوا دی آیات کې وایي چې تاسو دا شرک عجیب دی دا انعاماتم دی او دلائلم دی دلائل هم بد پدعوا انعامات دا په دعوه باندې چې اعبدو ربکم قران کریم واعظانه انداز مستعملی مینس کې دغه د دوو شبو کړه عود الى المقصود کی اصل مسله خو په دې حصہ کې اعبدوا ربکم نږدې سره ربط چې دا مخ کې اوصاف کفریه دي نقض عهد بیان د عام انعام احیا سلور حالات ته انسان اصل کې اعاده د دعوی دا بل عنوان او پدی باندې ادله پیش کړي د حالاتو تپوس ته نو څلور حالات ذکر کړي نشوي شته مې کړی ژوندۍ مې کړی بیا به مړکم بیا به ژوندۍ کم نو کوم یو حال دی چې پاغي کې تاسو کفر کوئ ابن کثیر لیکي کیف تکفرون تعبدون معه غیره سرنګي شرک کوي الله سره کیف تشرکون بالله هر مشرک کافر دی زکه دا الله توحید نه مني او دا غینه انکار کوي کنتم امواتا فاحیاکم موت اطلاقات مو ذکر کړو چې قران کریم کې د دې یولس اطلاقات دي یولسم من موت حقیقی ویل او جدا کېدل د روح د جسد نه دلته ثم یمیتکم کې دا مراد ده کنتم امواتن موت کې دوه قول دي اول مطلق عدم الحیات که وصف د ژوند حساسی پکې راتلی شي او کنشي راتلی او په دې معنی قران کې درې زې راغلي دي یو سوره فرقان کې یو کم شپیتم آیات احساس چې ورته ویل کیږي هغه پکې تراتلې شي او کنه قاف او داغي یو لسم آیات واحيينا به بلدة ميتا او پدی چې عدم الحیات وما بین د مرد او د حیات کی تقابلی تضاد دی دویم موت عدم الحیات عما من شانه ان يكون حيا چې د شان داغي ژوند احساسي وي نو د موت او د حیات په درمیان کې نسبت د عدم والملکه شو اول قول کنتم امواتا نش هغه اجسام چې پاغي کې روح نه ژوند نه عناصر اربعه خوراکونه وما الى ذالک د انسان ماده بعیده ذکر کړ چې تنشوي او دویم قول عما من شانه ان یکون حیا بی صحت چیز وی نطفه پشاد پلا او پر رحیم د میندو کی کنتم امواتن ژوندې کړي احیان مراد حیات حقیقی سای در واچو د مور پر حم کې تقریبا په څلورو میاشتو کې ته تیار شوي فاحیاکم حقیقی حیات شو ټول احساسات حیوانیه پکې ته پیدا شوې دي حیات ماده قران کریم کې 100 اسی پیری ذکر دا او دا دی و اطلاقات دی اول قوت عاقله او علم سوره انعام 123 دیم قوت نباتیه تازه کېدل یاسین 33 دریم حیات اخروی ابدی سورت فجر څلیریشتم سلورم مزی حسلول او بیغمه کیدل او اول سر کې ما تاسو ته ویلو چې دا معانی په دې سره اشکالات تفکیږي پنځم صفت حقیقی د باری تعالی آیت الکرسی الحی القیوم آل عمران دویم الله لا اله الا هو الحي القيوم فرقان 58 شپږم حیات حکمی د سورته بقره ام تق آیات بل احیاء په برزخ کې ال عمران کې هم دارازي وم حیات حقیقی قوت حساسه په روح کې اچول دی آیات کې دا معنا ده بے سره تیز وی نشوی فاحیاکم حیات حقیقی سای در کې واچو ډیر یو ښه انسان ثم یمیتکم الله دې د ټول مسلمانانو مړو سره مغفرت نصیب کړي ثم یمیتکم مقرره نیټه راغله روح استاد بدن نه جدا کړ حواس کار نه کوي پدې اشکال دا راځي چې الله پاک نعمتونه ذکر کوي نو مرګ څنګه په انعاماتو کې ذکر کو دو جواب دی لوی مقصد ژوند د جنت ته عام انسانان او دا بالکل مشاهده ده چې کله انسان د خپل جن تنگ شي مرګ غواړي حرم پراشي ارزل العمرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم امان غوښته دي خپلوم انسان مجبور کیږي نور انسانان او د پښتو محاوره دا چې مرګ پرده ده ثم يحييكم سوخپس حیات اخروی بعث بعد الموت او دا هم حیات حقیقی دی دلیل په دې روایت ته ابن عباس د ابن مسعود رضی الله عنهم قرطبی نور مفسرینو نقل کړی دی دویم دلیل په دې باندې سورته مومنون چې دا حیات ته اخرت دی حیات حقیقی دی وروح بیا جسم کې وردن د شبعث بعد الموت چې ورته ویلي پینزلسم آیات د سورت مومنون ثم انكم بعد ذلك لميتون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين دلیل عقلی انفسی ثم انکم بعد ذلک لمیتون دا حکم عام دی انبیاء او اولیاء ته شامل دي پس ته دي اطوارونه د امور عجیبونه به تاسو مړ کړئ شئ ثم انکم یوم القیامت تبعثون دویم جون شداخه بیا تاسو پرز د قیامت پر راپور تکړه شئ حیات اخروی لغون دی سوره زمر دیرشم سلام دی مړ شي خلاص بشو قرطبی لیکي الله دا ذکر کړی دی چې څوک د نبی په مرګ کې خلاف نه دی کړی او د نبی په مرګ کې خلاف ونه کی دویم پیغمبر علیہ السلام د نورو انسانانو سره په دې صفاتو کې برابر دی انک میت و انهم میتون دیتا براهین قطعیه یقینیه وی دایات که پکار بدی شي ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون سوخ پس تاسو با د قیامت پروزی عند ربکم د خپل رب په مخ کې بحثونه کوي نو ثم يحييكم حيات اخروي حيات حقيقي جمهور مفسرین په دې باندې دي دویم قول ابن کثیر د سودی عن ابي صالحین چې ثم یحییکم احیا په قبر کې او دا حیات اوس موږ وی چې دا په قران کریم کې دی سورته بقره کې ذکر دی بل احیاءن آل عمران کې ذکر دی 154 159 حیات د برزخ په احادیث صحیحه سره ثابت دی نشوې ژوندې مې کړې ددنيا مړ به دې کم نو په قبر کې به دې بیا ژوندې کم نو ورپسې راځه ثم الیه ترجعون تاقول کمزور دی چې د حیات نه حیات برزخی شي د قبر شي جمهور مفسرین د دې رد کړي دي او دې ته ابعد الاقوال ویل دي دویم د سوره مومنون او د زمر د آیات نه خلاف او ژوند یې راکړی دی دوه پیری خلاف څنګه قبر کې دی ژوندې کو نو ثم الیه ترجعون بعث بعد الموت نو قبر کې چې کوم ژوند دی په دې پسې بل مرګ شته او کنه کته وای چې به یو مړ کوي صحیح دلیل پدې نشته دویم مرګون دریشو کنتم امواتن د نشوی دویم ثم یمیتکم دنیا کی قبر کی ژوندې کړي نو بیا به ملکی او که ته وای چې بل مرګ نشته خو بلکې دې ژوندې او الله را پورته کو باس بعد الموت چې د مسلمانانو عقیده قطعیه یقینیه ده چې ژوندې ده نو د بعث بعد نشفه تحصیل الحاصل چې ورته وي لکه څنګه چې مرګونه درې شو نو احیاء هم درې ځله شوه، فاحیاکم دنیا کې نو د مور په ګېډه کې او په دغه حیات دنیا ته راغی. ثم یمیتکم دنیا کې قبر ته راړ نو ثم یحییکم نو بے مرکو درې مرګ او درې حیات تفسیر قرطبی وی مرګونه هم درې شو او ژوندون هم درې قسم شو نو د دې وجینا ثم یمیتکم دنیا کې مړ کړي او په دغه مرګ ته لاړی قبر لا ثم یحییکم اخروی بعضی مفسرینو چې دا تفسیر کړی دی نو د معتزله او مسلک دا دی چې قبر کې ثواب عذاب نشتا قران کریم کې حیات ذکر دې د دنیا او آخرت نو بعض مفسرین ثم یحییکم د معتزله او درد د پاره د جون جون د قبر غستې دي لیکن د دشمن مقابله په کمزوري طریقه نه د پکار جواب معتزله او تا چې حیات اخروی شو نو عدم ذکر د شی مستلزم عدم د شی لرنه دی حیات برزخی ثابت دی کتوای چې حیات برزخیو قران ولی ذکر نکو نو جواب دلته الله پاک اماتت او احیا حقیقی ذکر کوي قبر کې حیات حکمیه دي مشرکین حقیقی نه منه نو حکمی بسو منی حیات فی القبر حیات حقیقی نه دی ځکه حیات حقیقی دی ته ویل کیږي چې ادخال د روح په جسد او په دې هیڅ چا قول نه دی کړی کشمیر رحمه الله فخر د علماء دیوبند مؤلف ته فیض الباری وما الى ذلك کتابونه لیکلي دي مشکلات القرآن صفنو کی وی تحقیق آنستا که معنی حیات تعلق روح ببدن استا و در قبر اصلا تعلق روح ببدن نیست بلکه بقاء شعور و اداک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر بحیات فرد اند یا فرموده ابن قدامه او مختصر د منهاج القاصدین صفحه 433 کې چې آیاتونه او احادیث چې حقیقي ژوند په قبر کې نشته اصحارب المنکی په دې بهترین کلام کړی دی او مسله به ان شاء الله راشي څه تفصیل به د دې موږ 154 کې وکړو څه تفصیل د دې سورې زمر کې الله يتوفى الانفس حين موتها یو دې تعلق د روح یو د دخول د روح فی الجسد و دخول یو عالم قول نه دی کړي په تعلق د روح مع الجسد علما قائل دي نس نشتا راجح خبره دا ده چې الله قادر دی چې بدن نه دي ځان لا کی روح لا ځان لا سمع او بصر چې توه په قبر کې زما خبر اوري نو دا خو په حیات حقیقی کې هم الا اوري چې موانع نه وإن قلت سبط منها الانکار من عذاب القبر قلنا فيه نوع من الحياة به يعذب ويصاب يعني يحسس اللذة او والألم لا كحياة الدنيا لكن لا كحياة الدنيا حاصل بې سهوي د مور په نفس کي درته ساه واچوه په ګېډه کي په دغه ژوند دي ژوندی کړي فاحياکم د دنيا ثم يميتکم انفصال د روح به عن الجسد کی نو ثم يحييكم حيات اخروی ثم يحييكم احيانا حيات في القبر اخلي ورپسې مرګ نو دري مرګ نه بعث بعد الموت تحصيل الحاصل سړی ژوندې دې د بعث بعد الموت سمانا شوه کوم مفسرین چې لیکل دي نه هغه تردید د معتزله او کړي دي لیکن په کمزوري طریقې سره کړي دي د تفسیر فائدہ دومره ډیره نشته لکه نقصانات چې دي مرجان لیکي چې څلور عالم دي عالم بادي مر نش دنیا فاحیاکم برزخ ثم یمیتکم عقبا ثم یحییکم پاتې شو حیات ته برزخ نو عدم ذکر مستلزم عدم د دې لرنه دی مشرکین حیات حقیقی نه معنا نو حکمی وس اومانی رجوع الى الله د پاره د حساب کتاب جزا سزا رجعنا متعدی درجونا لازمی دلته ترجعون صيغه د مجهول ده متعدی چې پیدایش کړي دې ستاسو د پاره ته چې په ځمکه کې دي ټول نعم ذکر کیږي یا ادله ذکر کیږي نو دا هم دلیل دی یا نعمت ته عام نعمت ته دنیا کې چې څه دي دا مې ستا د فیدې د پاره ذکر کړي دي انسان چې کله ژوندې شي نو د د لپاره اسباب پکار دي اعبدو ربکم مسلو منی د زمکی چې سمنافی دي ټول الله تاسو لره پیدا کړی دي جمله کې یو ځای حصر راشي نو په ټولو کې حصر دی احیاء اماتت دا کار د باری تعالی بل چانه شو کولی نو دلته هم حصر خاص دا الله غزاد ته پټ کار ټول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا د ځمکې برني څیزونه چې کوم ښکاره دي او پټ لکم کی لام للملکیت ته او کل انتفاع کل ملکیت شي د ځمکې په چیزونو باندې تاسو مالکانی بعضی خلق د دین استدلال کوي چې زر زن زمین مشترک زمکی د چانه دي سو وخت آواز د لیډرانو روټی کپڑا مکان دروغی وی لیډر یو جال پیشکی خو کریړای پی نسی اوټ ځان له حاصلی بیا او هغه وخت کې مې اراده چې زبر دوکا کوم ځکه دا صفت ته منافق دی ښا لوزونه انګا بنګا چنګا خلاص انګا ولدی بنګا لکم لام للملکیت شي نو زمکی د چا دینا د حکومت دی د مجموعو خلقو دی نو منګه وایو قانون دا دی چې جمع مقابل د جمع واقع شي نو تقسیم د احاد په احاد پیدا کوي رکیبو دا ورهم تملیک د کل للکل ثابت شو د اختصاص اسباب شرعي ذکر کړی دي ګټه وټه وکي دویم توجیه دا ده چې الله تقسیم کړی دی نو کمونیست راغله چې زر زنزمین دا مباح دي دروغ وي ستا د بدن د پانه مطالبه کوم ته یې نشي راکولی بیا د آیات د حرمت څه معنا شوه چې پردې مال الله حرام کړی دی چې هر څه مباح شونو ستا ګندګي مباح شو خړای زکه دا هم ما فی الارض کې داخله ده قرطبی معنا کوي چې لام للانتفاع شي اما بالذات واما بالواسطه واما بالاستدلال والاعتبار خلک استدلال کوي چې انتفاع شي نو شیو کې اباحت ته که کراحت ته که حرمت ویات نه پتو لګی چې اصل پاشیو کې اباحت ته حرمت کراحت دا چې راځي د عارض د وجه ناراضي بدعتيان وی چې زمونږ اسقاتونه دعاګانی په جمع عرسونه نبی علیہ السلام من نه دکړي مباح شو ځکه اصل پاشیو کې اباحت ته منګوي نه هي څنګه نه دکړي کل بدعتين ضلاله دویم تق ورته مباح نه وای مستحب ورته وای تقریب تام نشو کوم مبه ورته وای نو خلکو ته وایا کنه چې د دې په کولو کې ثواب نشته او کوم مباح ته مستحب وای بدعتي شوی مستحب ته سنت وای بدعتي شوی سنت ته فرض واجب وای بدعتي شوی مبسوط په دې مفصل کلام کړی دی الوچ کې پخا ز طالب العلم مناظره وانو اخیری پدې شو چې یاره دا دعا پس د سنتو نه دا مباح ده نو اومیان مذهب دی قرطبی لیکي چې حکم الشرع موجود فلا اعتبار للاصل قبل ورود الشرع دا خبره ټیکوا مسلم الثبوت وی کوي منی نو امور عادیو کی اصل پاشیو کی اباحت شو لا فی العباده که په عباداتو کې صحیح شي نو در مختار لیکي چې د اهل سنت والجماعت مسلک ته توافق توقع اباحت یو ډله خلق دوکه دي چې فقها لیکلي دي اصل پاشیو کې اباحت ته نو فقهاو کې دننه معتزله راغلي دي او مسلم الثبوت خو خبره خلاصه کړی دا چې اصل پاشیو کې اباحت د مخ کې د ورود شرع نه چې کله شرع راغله نو دا مسله اوس نشته الاعتصام د شاطبی صفحه 301 کې چی اصل په اشیاو کی توقف دی یا اباحت دا په امور عادیو کی دی په عباداتو کی نه دی شیوخ فرمائی چی دا ټول اشکالات وغیره رانشی خلق لكم ما في الارض کلام کی تقطیع دا جميعا معمول دی د عامل محذوفه حمیم جاسیال ته ذکر کړي چې دا به عقیده چه دا ټول د الله د طرف نه دي اعتقدو جميعا منه دیزه کی اشکال دا راځي چې آیات دا وی چې دنیا کې چې سدي دا مستا د فیدی د پاره پیدا کړی دي مار لړم دې کې خو څه فائدہ نشته ښکارا یو من مراد نعم دی وما بكم من نعمت فمن الله دویم د بازی نه منګه نفع اخلو بازی د عبرت لپاره دي درم که کل نعم شي نو د بعضو نعمتواله معلوم دی او د بعضو پټ دی په دې ځای کې مرجان کې دا تایید صفحه 61 کې چې لیکل دي ګونګټ نو دا د دې ټیم سره لګي د کته نه ورته کرخه راکاږي قیوبی پیسې دی پکې ضعیف پکې ډیری دي او دی سړی مخکې دا ویلیو کوم ګونګټ چې ټیکی وی پدانه واچوي روز دو درې چې واچول دانه لا پاک را غونډه کړه د زینو يو تجاوز العلم عن المعلوم ولا يحيطون بشيء من علمه ذلك مبلغهم من العلم معلوم هذا من مكتوبات القلمية لشيخنا وسيدنا وسدنا رحمه الله رحمة واسعة یو سل شپگو تا دارسی دیدی اعجاز القرآن الكريم في الالفاظ والمعاني نو اسی دی ځای کې مې وی چې کلام کې تقطیع ده هو الذی خلق ما فی الارض جميعا کدا دلیل شي نو مخکینه دلیل او دا دواړه دلیل د کارسازي دي ما به الامتیاز مخکی الذي خلقكم صرف دلیل انفسی کی دقه ذکر کړو والذین من قبلکم نو دیزه کی تفسیر او کړه په خلق باندې څلور حالت د انسان بے صحوی ژوندې میکړي مړ به دې کم بیا به دې په آخرت کې ژوندې کم بعث بعد الموت د دې دلیل ما به الامتیاز تروس همکنو نو وهو بكل شيء عليم مظاهره د علم بوکی وهو بكل شيء عليم او خاص د الله پارڅ باندې په هده ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات د استوا ډیری معنی دي انتها د شباب الرجل لکه قصص کې براش ثم استوى سليمان عليه موسی عليه السلام مضبوط شو ځواني ته ورسید دویم استوا برابرول چې کوواله پکې ته نه برابریدل استقامت دریم سو مستوات متوجه کیدل سلورم سو مستوا غالب کیدل په یو شی پنځم علو او ارتفاع استوا سله کې چې علا راشي په صفت الله کې من المتشابهات ثم استوى على العرش تاویلات بنکړي سله کې اله راشي نو ځین علما وی چې دا مد متشابهات نه نه دي ځین وی چې دا د متشابهات نه دي لیکن اصح داغا اراده یو کړ د متشابهات نه نه دي اراده د الله په صفاتو کې شته ثم استوى الى السماء قران کریم کې تسریع راغله چې اسمانونه ودی دا قول د فلسفو غلط شو چې دا نه دی و اسمانونه دی او اتمه کرسی ده او نهم عرش ده کرسی هم اسمانونو کې شمارلی ده قرآن حدیث کې پاغي بني اطلاق تا اسمان نه دی راغلی پدیزه کې پته دا ولګي ده چې زمکه مخکې ده او اسمان رستو ده ثم استوى الى السماء سورہ نازعات کی دیرشم پارا دحاها زمکه پس د دینه غړولې ده زمون شیخ سے بقیسه کولا کابل بولاو زمونږ جماعت کې جماعتونو کې به پخا ونی وی جوز ونه غټه نو یو دکاندار بوته وی د تانه او تفوس کوم غلې غوندي وی د اسمان نه لپاس سي هغه ولا جواب ورکوي ولی تال ته دکان کای تفسیر حقانی ځان خلاص کړي دي چې یو د ماده او هیولا د زمکی یو د دحوا غړول او پاغي کې ارڅ پیدا کول نو ماده مخ کې پیدا ده سورته بقره وی دحوا نازعات وی لیکن دا جواب کمزورې دی ځکه دی آیات د بقرې نه خلق لكم ما فی الارض جميعا دویمه حمیم سجده او داغی قاضی شرح د سلم کتای منګی لیکلی دی د خپل طرف نه حاشی نو هغه منګی تفسیر نو چې هر څه کله پیدا شو نو ثم استوى الى السماء بیا برابر شو اسمان ته او دا نشتو حاصل زمکه کې پیدا کړی دي د تفسیری حقانی جواب د بقری هم خلاف او د حمیم سجدی هم خلاف پښتو کې سړی خبرې کوي یا موږ درس کو هر کال کله یو خبره اتفاقا مخ کې وشي او کله رستو شي الکه پس ته دین درته دا خبره کوم د دې دا څه مطلب نه دی چې په نفس الامر کې هم داسي یا اغزی الارض بعد ذالک دحاها بعدو په معنا د معده او دا قران کریم په معنا د معصره سورته قلم کې سورہ ملک پسی د قران نه زبور رستو نو من بعد الذکر وجوه د اعجاز کی او داده چې بعدو دی په معنا د قبلو سره شي والارض بعد ذلك دحاها ټکی په دې مقام کې شهرت عثماني صاحب شیخ الوشتي ده ترجمه د شیخ الهند رحمه الله ده تفسیر نیمګړی پاتې شو شبیر احمد عثماني صاحب پورا کړی دی ښه تفسیر دی او په جوره مطالعه به په پويږي ربط جزئی دای ډیر زیات ذکر کړی دی نو هغه وی چې کله باری تعالی مسله د توحید کې نو خپل جمال ذکر کوي جمال زمکه کې ډیر دی نو زمکه مخ کچې تنې عام دي کې دي کله مسله د قیامت ذکر کوي نو خپل جلال ذکر کوي لکه د غرو سورته نو اسمان مخکی کی پاتې شو دا چې زمکه مخکی دا یا اسمان نو څه د اعتقادیات او مساله نه ده ابن کثیر چې زمکه مخکې پیدا ده اسمانونو رستو په دې کې اختلاف مما لا اعلم فيه اختلاف العلماء الا ما نقله ابن جرير عن پر دغه کې توقف کړی دی ابن عباس رضی الله عنهما چې پیدایش د ځمکې مخکې دی خو غوړولي رستو دي اعتراض په موږ وکړو خلق لكم ما في الارض جميعا چې ما د مخ کې پیدا شوی دا دحونه ونه ما فی الارض چت وسیدا غرونه چرته وما الى ذلك اصل تحقیق دا دی چې دا آیاتونه په خپل ځای پرې خورې شي په خپل ظاهر کوم زینو کې چې دا دي چې زمکه مخکې پیدا نازعات بعد ذالک په معنا د مع عند القرطبي په معنا د بعدو ترتیب ذکری تمه نشي کېدی خو دا ده چې آبادی همیشه د لاندې نه کیږي زمکه مخکې ده چې رواني رواني همیشه د بری نه کیږي ټیم ته به وخیږي چت ته شروع بکی اذا السماء انشقت واذا الشمس كورت ذلك ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هن زمیر راجی سماتا په اعتبار د ما یقول الیه سرا او خاص د الله پاک باندې په هره اصول کې موږ ویلو چې صفات تبارک تعالی لا تعد ولا تحصى لیکن دا غي مرجع دو خبرو تدا عالم بكل شيء متصرف لكل شيء هو الله وحده نو وهو بكل شيء مظاهره د علم محيطه د باری تعالی ده همدا سورت طلاق مون پدی بنی دلیل پیش کړو لتعلموا ان الله على كل شيء قدير سیری ویری پرې روډ وغیره ګرځي جیب کې مس ناشتي نورو روغانې په زړای به شروع شي ها سعدی واقعا ذکر کئی سڑے طبیب لطلیو یروی غوگونو می کار پری خیده وی پیری است بودای سترگو وی پیری است وی زنگونو ندر دی نوی پیری است زوی مړه تا ته چا حکیم ویلی وی دا هم پیری است ښا د عمر د تقاضا سره بیا دا ده چې سړي له غوسه ورځي، کشر له پکار ده چې خپل مشر له موقع د غوسې نه ورکوي. ورور یې دا مشرم د دنیا نه لاس کنګالي چې دا کشرم پوشي نو د انسان لګ علم دی شپږ واړه طرف ته تی جهل محیط دی هغه به څه علمي مخکې پته نشته روستو نشته بر نشته ښکته نشته یمینا نشته شمالا نشته لکه لا يعلم بعد علم خپل نو سیډیر شي او هغه ته په دوکه پیسې اخلي بابا هغه زنوم اخو هغه بولو په دغه شکل قدرت ته انسان چې دی نو هغه هم انتهایی کمزورې لسل روپی را که درب کی زر ها لک قدرت هم عاجزی شپږ وړه طرف ته نه عجز عجز په خلاف د بری تعالی نه هغه همکن همدان عالم بكل شيء هو الله وحده لکدلتا قادر بكل هو الله وحده انسان د خپل تنین واخلا جهان ته وګوره کته بار دی مینستا دلیل پورا شو قادر مطلق یوازی الله عالم په هر څه یوازی الله وهو خاص د الله په هر څه باندې په هده د دلایل تتمه شو دلیل پوره شو حمکن حمدان شو غیبدانی او کارسازی ورته ویل کیږي قران کې چې دل ادله ذکر کیږي او ځان بچ ساتو د ګناهونو د وجې د یریستانه د یریستانه او الله زپویم پاغي چې تاسو نو پوهیږئ وعلم آدم الاسماء كلها وی خودل آدم علیہ السلام ته نمونه ټول بیوان دکړه دیلر په فرشتو رکوع حاصل نفی د معبودیت د نوری ناری خاکینا نوری بی علم مقصودی جز قالو سبحانک لا علم لنا ناری مردود ابا واستكبر تعبدوا النوريه والناريه والخاكيه نوري دي علم سبحانك لا علم لنا ناري مردود اغا واستكبرت فاتی عجز فتاب علی نقربض الله الذي هو ربكم او هو بكل شيء عليم نو نفت عبادت د نوري ناری خاکینه وعزنان داس دی عود للمقصود یو مقرر بیان کئی منس کی لرشی عرضی عریض او دا الله شان دی چې په تقریر کې سړی په یو ټاپک نشي تللی منځ کې فصیح بلیغ خطیب ویم دیتا خو اخر بیا خپل مقصود لرازي نو د قران یو اسلوب دا چې تذکیر بن نعم کوي خمه در سره کړی دي نشته مشته کړی احیاکم دنیا کې چې سړي دا مستا د فیدې د پاره پیدا کړی دي خلق لكم ما فی جميعا عنوان د آیات کریمه ما تاسو ته وی دریم نعمت بشي استخلاف د آدم علی السلام تعلیم د اسمو تفصیل پکې تکوه جوړیږي خلاصه د آیات ستاسو نیکه هغه می مشر د فرشتو کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً د دې آیات خلاصه استفسار د فرشتو نه چې زه خلیفه پیدا کوم او د هغې جواب دوکوي، قالو اتجعل فيها من يفسد فيها. ربط ته ما قبل سره اعبدو ربکم دا تذکیر دې په دریم نعمت باندې او دا ربط معنوي دی اهم شی زمون په درس کې مضمون او دغه نچوړ شیخ شاپور رحمه الله به فرمایل چې کله با پنده شیخ او فرمایل چې حاصل یې نکلا نمون به قلمونه تیرک کړم ګران کار دا دی ښه چې قران څوي ریات مقصد څه دی انعام در باندې ما کړې دي او عبادت د بل کای نږدې آیات سره تړون او هو بكل شيء عليم من سیمپل خيو داسې چې مونږ وایو لس دولس کاله کې به اله قران پوره کیږي فاللهم سره چې معتد به وخت ورکړي کال کې مون بخاری ویو دونی می غنتی په اللهم خلاص شي بیا شر نو من چل خیو سمپل خیو چې زمونږ په مارکیټ کې دا نمونه کپړه ده او چاته پکې پابندي نشته چې ته کومه مدرسه کې وې او کومه کې نه وې او څه کار کوې او څه نه کوې خو موږ نه به چېرته کفران نعمت شوي ځکه یو په یو ناست یو کله هغه یو وځي نو خبره اصل کې دا ده چې انعام در باندې ما کړی دی او بندګي بل لره کوي نږدې وهو بكل شيء عليم په هر څه په یو الله نو دی رکو کې درې قسم مخلوقات ذکر کوي چې هغه په غیبونو پوي ده ملائکه آدم علیه السلام دریم شیطان شیطان په دې خبر نو چې زه سجده نکړم نو زما به څه انجامي عالم په هر څه الله دی سیاسی ربطی وایا چې مخکې وی چې هدل للمتقین ترغیب ال القرآن عظمت ته قرآن نو اعبدو ربکم کې مقصد د قرآن ذکر کو دعوت مسلې ته نو چې کله تاسو په دې مسله جمع شئ نو اوس خلافت پکار دی مسله د خلافت ذکر کړي خو توحید مخ کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لسکاله مکه کې ملګری پیدا شو مرکز الله مدینه ورکړه خلافت په خپل پراغه سلورم مکان ذکر شو خسته مکان خو چې مکین پکې تنه بے فیدی نو ذکر د مکین الله اوس کوي چې دا مکان می چاله اس قال ربک للملائکه رمبه لفظ قیده پدې کې واوري بعضی وایی دا ظرف دی او عامل د دی محذوف دی واذکر یاد کا اذ قال ربک للملائکه شاویلی دی زائد دی شیخ فرمایي چې په ظروفو کې توسع د عامل مخکې رستو راتلی شي ورپسې دې اتجعل فيها دا قول کله کړه دې وقت قول ربک للملائکه سو کوئی اس په معنا د قد دی کي شاه ولي الله رحمه الله په الفوز الکبیر کې ویشتي ده چې دا د قبلی د تعداد د مواضع هائلو نه دی او تفتیش ته عامل ته ضرورت نشته از د علماء د عربیت اتفاق دی چې از او ازا للتوکید د ظرفیت کله د یو بل په ځای هم مستعملېږي قران کریم کې اکثر د واقعات په سر د قصو په سر راځي ای ظرف ته لوخه خالی څوک نه پریدي متعلق غواړي نو ابو عبیده بغوی وی چې په داسې مواضعو کې دا زائد دی زجاج پیرت کوي ټول مفسرین متعلق څه دې څوک اذکر وي کته اذکر فعل متعدد مفعول به غواړي نو اذکر القصه اخر از متعلق شو په الواقع پوری دیما د ظرفیت نه وته دی په زید مفعول به ځینی وی چې د دې متعلقه رستم کې دې شی ظروف کې توسع ده وقت قول ربک للملائکه لیکن ما تاسو ته وی چې راجح دا دا چې په سر د دې کې دا تنبیه ورکړي چې مخکینه خبره ختمه شو بل مهتم بشان خبره شروع شو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً للملائکتی جمع د ملک ملک مخفف ته د مل اکن نه مل اکن منقلب ده د ملک فت پکار دی چې خلق زیل امیر واحدین راشي مخکې وربا بند کړو چاله خو زما وحل لنو نه به چالو چاله ضرور لري نه څه لیوانی دي کنه دا په هوتی اورم پیدا مختلف کارونه کوي الملائکه مطلق ذکر دی ټول ته دا ویلي دي استفسار مشوره باری تعالی ولی که اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ ځینې وایي دا طلب د مشورې دی سوال دا چې الله منزه دی د مشورې کولو نه دویم جواب تعلیم بندگانو ته ورکی مشوری ته محتاج نه یم مشوره کوم تاسو چې کوم کار کوئ نو په مشوری سره کوئ. جواب دی اصل دا تنبیه دا شیخ او وخت کې دا زه مخ کې سټیټو والی راته نو مشران را جمع کړو چې والی را روان دی افسر را روان دی تنبیه د پدی باندې چې لوی شخصیت راتلون کې دی نفس اخبار دی ګوره نن دې کلی ته افسران راځي مثال پتا عزت احترام به پکاري پریری وغیرہ به ورته چا لا تر به ورته چا وټومبل انی جاعل فی الارض خلیفہ خالق جوړون کې پیدا کون کې خلیفتن د دې مصدر خلفن او خلافت په معنا درست راتللو او درست کېدلو اعراف یو کم اویا انتر اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح عبادون کی دزمکی یو سل پنځه شپیتم سورت پہ ختمی کی وهو الذي جعلكم خلائف الارض يوم الفسيباد سورة يونس دوزي شاودا نیابت کوونکی كان يخلف من سلف قبله من الجن مفسرین ځکه معنا کوي خلیفه من الجن یو بل پسې زویلار پلار پاتې شو مبنی للمفعول بادشاہ ګرځولې شوی لکه خلیفۃ المؤمنین خلق بادشاہ کی حاکم ګرځولې شوی خلیفہ په معنا د حاکم فیصله کوونکی د نظام شرعي څوک چې نظام شرعي چلی هغه ته خلیفه ویل کیږي زمون دی وزیر اعظم سے بھی زبر ریاست مدینه را ولم سو اوبلا د ور خطیری ندی الله دی ول توفیق ورکی خدا به ویو چې د خره په تندې کې نه خد محراب نه ای زمون بکل داسې قسمتي بیسم نشتا سواد کې او داریش پګشتم داود علیہ السلام ته الله وی داود انا جعلناك خلیفتا فی الارض داود علیہ السلام تمی خلیفہ کړی نو مدعی مداله دوړو نه تاسو کا تعدیم کا حافظ ابن کثیر وی چې خلیفہ مبنی للفاعل شي آدم علیہ السلام وی خلیفتن معنا تنائبو کی لکه شیخ الهند رحمه الله کړی دا نو نیاب نائب په دې بیرت کاو خه منګه پیش کړه خو خلیفه په امور تشریعیو کې فیصله کون کې د نظام شرعي اے خلیفۃ من الله من دفاره د جانب د من جانب الله دانه چې د الله نائب ارڅ دی روان کړه آسمانی کتابونو خلاصه هم دغه طلب الاستعانه من الله دوی ابو بکر صدیق ته خلیفۃ الرحمن ویلی دي خلیفۃ الرحمن ان معشر حافظ ابن قیم وی چې دا شعر غلط ځان لا ورستنو خلکو جوړ کړي دي قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء دا استفسار دی او استفسار زکه دی چې الله پاک خپل رائے موقت کړی د په انی جاعل فی الارض خلیفہ حق نشتا چې دوی خپل رائے پیش کی حمزه دلیل دی په دې باندې قالو اتجعل فیها دلین تپوس کی شاگرد لر حق شتا چی استاز یو توجیه تا ترجیح راجح اوی نو شاگرد د مرجح تپوسو کی نو دوی معصوم مخلوق شته او داغي باوجود هغه قوم د خلافت لپاره غوړه کوي چې پاغو کې فسادات دي د دې ترجیح ورکولو سبب څه دی انبیاء معصوم دي بل عباد مكرمون دلع الله بنديان دي عزتمن ولا لا يهن لا يسبقونه بالقول نشي مخکې کېدی د الله نه په وینا د الله د حکم نه نشي مخکې کېدی کنایه دا د عدم خلاف نه ځکه سبقیت مستلزم دی خلاف لر عرفان صفات تفرشتو عجز يخافون ربهم من فوقهم او يفعلون ما يؤمرون انقياد د امر الله قي ويفعلون ما يؤمرون سوره التحريم په الله اعتراض دی او دا ګناه دی دویم آدم علی السلام او داغه اولاد ته فسادیان وی اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء درین غیبت د آدم علی السلام کو څلورم خپل تصفیه کوي چې ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك تکبر شو حشویه پړسیدل خلق د دین استدلال کوي چې ملائک من نس پیش کو داول سوال جواب ابن کثیر وی چې دا اعتراض نه دی استعلام وتکشف عن الحکمه روح المانی وی الاستفسار عن المرجح خپل علو او تفوق نه ذکر کوي قرطبي وی چې دوی تپوس کوي چې آیا دا به د پیریانو په شان فساد کوي او کنه کوي اتجعل فیها من یفسد فیها د دیو جن جامع البیان لیکي چې هو تعجب و استکشاف عما خفي عليه من الحکمه شین مولانا صاحب د دې وضاحت کاو چې والی صاحب یا بادشاہ صاحب وی چې زدي کوستان له یو مستقل وزیر حاکم نسم نو دا نور حاکمان ورته وی چیرې مونږ یو کبلو نسی غبا رشوت وغیرہ اخلی مقصود اعتراض نه دی خپل ځان پیش کول دی خدمت ته چې دا کار به مونږ وکړو کته وای چې دلته دو اعتراض غیبت نوی ذکر الطرفین خامخا د خپل طرف ترجیح به ته بیانې توهین د آدم علی السلام د دو مقصود نو لکه اسماء الرجال کې فلانه کذاب فلانه ضعیف فلانه صوفی نو د دو نیتونه صفاو توهین مقصود نو علما چې لیکي د بدعتي غیبت جایز دی نو دا غي دا مطلب دی چې دا فلانه سره دا بدعت کوي دا عقیده ګنده ده رونو یاد ولرئ تاسو ته ویم چې توحید او سنت دا اتفاقی فیصله مسله ده خاطی کې د چا خلاف نشته ګوره غرق بشي کلمه ونه معنی نه بیس استورته محنت استړې الله د بدعتي غیبت جایز داغه بدعات په خلکو ته ذکر کوي داغه په ذات په سیبنه کیږي چې یړ مړې دی دا کار کوي دی دا کار کوي دی دا کار کوي غیبت دي ته ویل کیږي ذکر کا خاک بما کرهو مقصود توهین نو ها تزکیه خپل زکه پیش کړي چې جرح او تعدیل کې به خامخا طرفین ذکر کړي کبیر وی ونحن نسبحو دا وو د پاره د علت ته چې ان هذا السؤال ليس قدحا فيك خو په ترجیح موږ پوه نه یو اما اوس تاسو ته وی چې شیخ استاد د یوې ترجمه ترجیح ذکر کوي نو ته د مرجح تپوس کولی شي پته وه چې آدم علیه السلام او د هغه اولاد به فساد کوي ذکرستوی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء اقلا پیدا ندی غیب نده خواه قیاس غائب علی الشاهد ملائکو قیاس د آدم علی السلام کړو په جناتو خو قیاس کې مصیب نو الله د دوی په قیاس تنقید نکو د دیو جن مجتهد تبته بد نه وای ښا مجتهد او که خطا هم شي نو دې مصیب دې یو صاحب ورته رسی او د دې آیات کریمه نه قیاس ثابت شو ها امام رازی وایي چې فرشتي په خلقو خلیفہ فیصله کون کې فیصله لکه چې د دوه خلکو پر ځول په یو خبره باندې راشي نظام شرعي چلون کې د خلیفه د لفظ نه دا استنباط دا معلوم کړو نو قالو اتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء انسان د خټه پیدا ده ماده ور سره ده د مادي کار دا دی چې دا بشر کوي نسبح بحمدك ونقدس لك د مخ کې سره تقابل دی حقوق الله کې لوی صفات دوب شرک کوي مونږ ته نسبت ته پاکي کوو حقوق العباد کې لوی صفات صف کو دماء من نقدس لك لا يليق بشأنه صفات سلبیو کی مستعملی کی سبحانهو نو کمال د توحید ال راضی چې تسبیح سره د تحمید نه ای تسبیح نه تسبیح ذکری حمد نه ستانا ونقدس لك لام زائد کا معنی پاکی شوا خو تسبیح تقدیس تسبیح په صفاتو کې او تقدیس په ذات کې نقد